بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم اما بعد هغه څه د خلافت او د جمهوریت منځ کې فرق خلافت او جمهوریت منځ کې یو فرق دا دی غټ فرق چې خلیفہ به مسلمان وي صرف په نوم مسلمان نه حقيقي مسلمان به وي په طاغوت به کفر کړی وي انکار به ورنه کړی وي او په الله به کلک ایمان وي مجاهد به وي مسلمان به وي او جمهوریت کې دا شرط نشته کوم ملکونو یو سیاسي غونې شرط د اسلام ولا لګولی نو هغه صرف د اسلامي نوم و خاندانی تور باندې مسلمان وی هغه لګوله وی هغه نه بعد که هغه هر څوره نواقض اسلام مرتکب شوی نو هغه به څه پروان نه کوي صحیح ده صرف نو میسه مسلمان وی خاندانی تور باندې مسلمان وی نه هغه ودی کې فرق البته جمهوریت کې د د خاندانی تور باندې شرط نشته اصل جمهوری قانون کې او هغه خبره د سره شریکه خلیفہ به د شریعت عالم وي جمهوریت کې دا شرط نشته همدارنګه خلیفه به اصلا فاسق نه وي اصلا ښه ورسته که فسق ورباندې طاري شو بیا بله مسله ده او بله مسله دا شته ده البته دا یوه استثنایي مسله ده چې که چېرې خلیفه نه علاوه ژوند مسلمانانو ته جایز نه دی نو که چېرې بیا غیر فاسق نه میلویږي نو بیا فاسق سره کار چلوي خو البته د یو ناقض مرتکب شوی د نواقض اسلام نه هغه بالکل مرتد به بیا یعنې خلیفه نه جوړیږي همدارنګه نارینهو ته ښځو باندې یوه درجه الله ورکړې ده، اوچته درجه یې ورکړې ده او جمهوریت کې ښځې او د نارینه فرق نشته دی. بل غټ شرط خلیفه او خلافت لپاره دا دی چې هغه د حدودو قایل نه وي. لکه ګوره دا د مو مسلمانۍ لپاره شرط دی چې مو د حدودو قایل نه یو ښه د مو مسلمانۍ لپاره دا شرط دی د کوم حدود کافرو مقرر کړي دي مو د دې قایل نه یو ښه نو خلیفه د پر کوم د اسلام شرط دی هغه کې دا شرط د خپل راغلل او خلیفه د پر کوم مو شرط مقرر وو یره خلیفات لپاره دا شرط دی چې د حدود قائل نه وي هغه یو بل شرط هغه د او حدود خبره ده چې کوم حدود مسلمانانو کې اندازې یو فطري غونې حدود دي دا او قائل بن نه وي ځم به یو علاقې کې نه محدود کوي مطلب دا دی د ټولو مسلمانانو بیا حق خلیفہ وي کنه کچره ټولو مسلمانانو دوه خلیفګانو جایز و دوه خلیفګان کچره جایز و نو بیا مدسیله سره خلیفہ سره د دې چې د حدود قائل وي بیا خلیفه جوړیدای شي خو بیا مدت خبره کوله څه د کوم ملل متحده کوم حدود مقرر کړي د دې حدود کایل به بیان نه وای د دې حدود کایل څه وی هغه د دوه کسانو امیر نه شي جوړیدای ځکه اثر مسلمان نه دینو اثر مسلمان نه ترنګ غنځوي څنګه عمومي تور باندې د حدود کایل بنیادی یعنی یو ځای کې ځان نه د کافرو د کافرو قانون مطابق بم ځان نه محدود کوي یو ځای کې د کافرو حکومت حدود مقرر کړي واندا چې باندې یو ځای د دیوې علاقې د امارات دوا نه کوي بلکې د ټولو مسلمانانو د امارات دوا کوي وګوره دې دوړو منځ کې فرق و پیژنه ها که یو سړی عملی تور باندې او بلکې قولی طور باندې یو علاقې کې ځان محدود کړي زه دغه علاقې د خلکو امیر یم عمومي عمومي خلافات اعلان نه کوم نو هغه بیا ګناګار وي یا به څه عذر وي یا به څه وي کنه خو البته هغه د یو څو کسانو امیر جوړیدای شي اگر که خلیفہ نشي جوړیدای ځکه خلیفہ د پردا شرط ټول مسلمانانو ځان امیر وګڼي ښه خبره درمن ګډه وډه نشي یو ځای کې ځان محدود ګڼي یو سړی خو د دې کافرو د حدودو قائل نه وي نو هغه بیا هغه خلکو امیر جوړیدای شي خو څه کله خلافت نه وي او که یو سړی بیا ځان د دغه حدودو کې محدود وګڼي چې کوم کافر مقرر کړی دي نو هغه بیا د امارات نه د یو تنظیم یو تحریک نه بلکې د دوو کسانو امیر نشي جوړیدای ځکه صاحب مسلمان نه دی ښه د حدود منل اصل کې د کافرو د نوي مذهب منل دي ښه د کافرو د نوي کفري مذهب ته وروختل دي ځکه ته وطنیات یې سیکولرزم ورته نو خلیفہ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا بوع لخلیفتین کله چې د دوه خلیفګانو بیعت وشي چې کوم دویم دی هغه هغه مړ کو کنه فقتلو الاخر منهما نو دویم به مړ کو نو دویم خلیفہ شتانه بنیادی ښه خلیفہ چې یو یک وي او چې کوم علما دا خبره کړې چې دویم خلیفان کې دی شي هغه علما او هغه ارتر غټ علما وي او خبره یو کم سل فیصد نه سل فیصد غلطه ده ځکه د حدیث خلاف ده یوه دا خبره دویمه دا چې هغو علماو دا خبره په کوم بنیاد کړې دی هغه هغه بنیاد نن ځان خبر کو سره د غلطه هغه علماو هغه خبره نه لکه نن سبا خلک کوي سره د غلطه سره د غلطه هغه دا شی دی چې یو امیر د مثلا مشرق کې وي د مسلمانانو بل د مغرب کې وي او زه ورته دا بیان کړه د دوی خپل منځ کې رابطه نشي کېدای رابطه خو مخکې نه شوې کېدلی که اوس خو کیدای شي کنه او رابطه ته کوم وخت کې نشوي کیدله مخ وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم د خبره کړې یو خدا د غلط غلطولي وجه خو اداره خو ته صحیح وي لکه ته یو یو ساته پر مور ته تنازل وکړو نو هغه داسې خبره کړې چې یو مشرق یو بل مغرب کې مثلا نه د یو بل حالاتونه نه خبرېږي یو بل مخالف وی نه د یو بل مخالفت په وجه مسلمانانو کې اختلاف نه پیدا کیږي چې یو یو ډله ځون سره کی او بل بل ډله دون سره کی د تی وینا او بس یو بل سره مکمل تور بنه انقطاع وی کنه هغه انقطاع په وجه څو علماء فتوا ورکړه رد دي اگر کا فتوا غلطه اوس خو هغه انقطاع ممکن نه ده اول خو انقطاع نشته ده کنه علماء ولا خبره یو وخت پر تړل یو چې د یو زر پر تړل یو هغه وزر ختم شوی بل دا چې د کوم خلق مثال په تور څه خلفوي سره خراسان کې بل خلیفہ وي عراق کې بیل وي آیا د دغو دوو خلیفه ګانو د مسلمانانو په اتفاق او اختلاف اثر بیا غورځېږي که نه غورځېږي نو دینه معلومه شوه بیا نشته که نه دویم خلیفه جایز نه ده بیا دغه علماو په فتوا نه ده جایز ده کومو د دوو خلیفه ګانو فتوا ورکړې نو دې وجې نه د هغو علماو په فتوې دوه خلیفه ګان اوس په اوس وخت کې جایز نه دي څه دوه خلیفه ګان جایز نه شول حدود ختم شول چې حدود ختم شول هغه چې کوم هغه حدود دي چې هغه سړی کافر حدود نه علاوه چې کوم حدود اندا شی یو حدودو کې سړی ځان محدود کی چې هغه ختم شو نو کافر ولق بلا ولا ختم شو نو لہذا خلافت پر دا شرط چې خلافت کې وطنیت بالکل نه خلافت کې وطنیت نه پس کوم وطنیت تاسو ته بیان شوه وطنیت په سره بوی نه وي او خلیفہ به ملل متحده نه منکر وي دا ټول خبر دین خپل وروتل خلیفه به ملل متحده نه منکر وي بین المللي قوانینو نه منکر وي څه څوره وضعي قوانین دغه نه منکر وي که څوک وي چې دا شرطونه مخکینو کتابونو کې نشته نو وي چې دا شرطونه مخکینو کتابونو کې شته مخکینو کتابونو کې خلیفہ د پر اسلام شرط او دغه دا شرطونه چې نه منل یا مسلمان نشي کېدای او بل در څه وضاحت سره صراحت سره د دې شرطونو ذکر کولو مخکې ځکه نه ذکر کړي چې هغه ضرورت نه و مخکې کنه د شونه ونه کنه سیکولرزم نافذ نه وکنه بل د خلافت بنیاد بنا کومه ده هغه په د الله په حاکمیت ته او د جمهوریت بنا د مخلوق په حاکمیت ته د عوامو په حاکمیت ټول نه بنیادی فرق خو دغه ده د الله د حاکمیت په بنیاد نو خلافات او جمهوریت کې دغه مختصر غونډه فرقونه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین